من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح او وحي وشوى نوح عليه الصلاة والسلام تا أنه لن يؤمن يقين إيمان نراولي من قومك دا قوم سانا إلا من قد آمن مگر آغا څوک چې ایمان راوړی دی فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نو مخه پکېږه پاس چې دیو کوي ولا تخاطبني في الذين ظلموا خبري مکوا ما سره ظالمان مبارکي انهم يقنن دي مغرقون ورکیدون کی دي مغرقون دم کړی شوی دي ويصنع الفلك او جوړول نوح عليه السلام کشته کو کلمہ مره هر کله بچ تیرې دوه علی په دی باندې مل ان یوډل من قومي د قوم ددنه غټانو نه سخیرو منو ټوکی بکولې په نو علی السلام پسې هي لیونه شو کنه اخر کې وګورئ وچه کیشته جوړوي چې د قال ویل نو علی السلام ان تصغر منا کتا سو ټوکی کوي بم بزي فإنا نسخر منكم یقینا موږ به ټوکی وګو بتا سو بزي کما تصغر لګه څنګه چې تاسو ټوکی کوي موږ بزي فسوف تعلمون زر چې تاسو به پوه شئ من هغه څوک یې اتی چې راشي هغه ته عذاب نه عذاب یخزیه رسوا به کې غلره ويحل علیه نازل بشي په باندې عذاب مقیم عذاب همیشه حتی اذا جاء امرنا تر دې چې راغی حکم د عذاب زمون وفارت النور او جوش او قوه مختزمه کې یا وفاد رت النور او جوش او تنور تنور کې براو خور کې دی ښا دومره ډیر شي قل نحمل فيها نو ویل ورته مونږه چې سوارګ په دې کشته کې من کل زوجین د هر جوړې نه استین دوه خزو نر وعلک خپل کور والا الا من سبق للقول مگر هغه څوک چې تیر شوی دا دا هغه په بار کې وینا د عذاب زما ومن امن او هغه څوک ځان سره سوارګ چې ایمان راوړل وما امن معو ایمان نور راوړل نوح علی السلام سره الا قلیل مگر لک کسانو یو قول اتیا کسان دي چې د ایمان راوړی وو او بعضې وایي دوه اویا کسانو خو صحیح خبره څوک وایي لس کسانو صحیح خبره دا ده چې درې انګېندې وي او څو درې زامنو څو شو یو نو علیه وقال اركبوا او ویل نو علی سلام ارکبو فیا سوار شي په دې کشته کې بسم الله په نوم د الله مجریها روانې د دې کشته دی ومرسا او درې د دې دی ان ربی لغفور رحیم یقینا رب زما په هون کې مهربان دی وهي دا کشته چې وا تجری وړلې دا خلک تجربه وړلې دا خلک په موجین پات چپوږي کل جبال چې په شان د غرونو دا چپی ونادى نوح ابنه وواز کو نوح علیہ السلام خپل بچی ته وکانه فی معزل دی او په ډډه ولاړ یا د ایمان نه پټاړو یا د نوح علیہ السلام نه پټ استلې ور سره ټا ولاړو تماشای کوله یا بنی يرکم معنا ای بچیا سور شه زمون سره ولا تکم مع الکافرین مکه یمل غره د کافرانو دا خلق سره مزه قال سآوی نشتره بچ کیدونکې من امر الله یا لا عاصم نشتره بچ کونکې نن ورځې من امر الله عذاب د الله نه الا من رحم مگر هغه څوک چې رحم په وکړې شو ابا بچ کی وحال بینهم الموج او حائل شي په منځ دې کې چپی پکان من المغرقین شو دې ډوب کړې شو نه وقیل یا رزب لغیما کی ویا سما او اقلعی شپږ میاشتې یې چکرې لګولې وو وقیل بعدا للقوم الظالمین او هر طرف نه اعلانونه وشو چې تباهي د د قوم هلاکت د قوم ظالم د پاره چا چې شرک کړی دا هو د پاره تبا تبا تبا تبا هر طرف نه आवाजونه وشو ونادى نوح ربه ووازك نوح عليه السلام قل ربتا فقال ويلي نوح عليه السلام ربي يا رب زمان ان ابني من علي یقینا زوی زما اهل نه دی وای نه وعده کل حق استاله اوس کرشتونه ته چې تاب بچکو مال بری بچکو وان تحکم الحاکمین او ته خپ فیصله کوونکې دا ولې غرو شو قال یا نوح علیہ السلام چې بچي باغ چې د چانه پیدای نه اهل ستا هغه دی چې ستا تابعدار دي قال يا نوح والله ولي نوح عليه السلام انه ليس من ذلك ان لا صاد حالنا انه عمل يقينه او دې د عم خاون د عمل غیر صالح د عمل غیر صالح نه خو عمل والا نه وسو غیر صالح د عمل والا نه فلا تسالني تاسو مکو معنا سوال مکو زمانہ وی په نوح علیہ السلام باندې فدری محبت پدری د پلار هغه مینه محبت غالب شوا نو جاهلیت جذبه پیراله څه چل پیو شو جاهلیت جذبه په نوح علیہ السلام رااله نو الله زما زوی بچ کا نه الله وی زدي بچ ساتم د جاهلیت نه او د جاهلیت جذبه راغله نو چا ونه د الله ونه کده مودودی ونه قال ربي ویل د رب زما اني اعوذ بك ز پنا والم پتا ان اسالک جز سوال کوم ستانه ما ليس به ما ليس لي به علم دا چې نشته ما ته پوهه باغی باندې و الا تغفر لي او کته بخنونه کې ما ته معنا پرده روانه چې په ما باندې دا معنا ده او ترحمني او رحم نکړي په ما باندې کوم من الخاسرین شم بد دا وینونه او نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسول نه ده ښه پنځه پیغمبران چې لوی همت ولکو قیل یا نوح ویل شو اے نوح اهبط کوشه بسلام په سلامتیا منا زما طرف نه برکات او په برکتونو علیک پتا باندې وي وعلى امم او په هغه ډلو ممعک چې تا سره دي او اممونه او نور ډلې سنمت یو زده چې پیدا به ورکم زاغه ته سمې مسوم بیا ورسې او ته منا زموږ طرف نه عذاب الیم عذاب درناک تلک من انباء الغیب دا کسی غیب دی نوحی آئلیگا چه وحی که مونگ تاتا ما کند تعلمها زمان پیغمبرا نوی تا تعلمها پی دن که پدی باندی انت نت ولا قومک نقوم ستا من قبل آزا مخیدینا نه تا ته پته و د نوح علی السلام او نه ستا قوم ته پته و ما چې دا کم بیان وکړو ته په غیب نه پیږي نو ما تا ته څه وکړل وحی وکړه فاصبر صبر کوه نو ته زما پیغمبري ځکه تا ته مې د دې وایو غړه صداقت د پیغمبر د تسلی ده ان العاقبه للمتقین یقینا خیستا انجام د متقینو نه متقیانو دی و الى عاد نخام هودا عادیانو ته لګلې مرور دی هود علی السلام ویل دی یا زما قومه بندګیو کې د الله نشستا د پاره مې نه اله غیر حاجت روا علی ود الله نه ان انتم نه تاسو الا مبترون مگر درو جوړون کی چې پلان کې د بعد ذمہ ور ده پلان کې د خزي ذمہ ور ده هغه دې دا ټول دروغ دي یا قوم لا سالکم علی زما قوم نه غواړم تاسو نه پدی بیان باندې اجرن څه چند مزوري ان اجری نه زما بدلا الا علی الذی مگر په ذات دا فطرنی چې زی پیدا کړم بس هغه نه بغواړم افلا تعقلون تاسو سوچ نه کوئ اے زما قوم نه قوم استغفروا ربکم بخنه غواړی در خپلنا ثم توبوا الی بیا راوردی الله تا یرسل السما علیکم راو وروري پتا زبان باران السما د بارینه راو ووري په تاسو باندې د بارینه باران علیکم په تاسو باندې مدراران راو ووري په تاسو باندې د بارینه باران مدراران پشیبو و یزیدکم او زیاد به کی تاسو د پاره قوت طاقت اله قوتکم سره د طاقتونو تاسو نه ولا ام چې به مو شي وړ لټه پلی به نور به مالدار سړی چې موړي او مالدار جو خو طاقت وري کنه ولا تتولوا مجرمين ومکیږي مجرمان نه مونږ پتا ایمان راوړونکي ان نقول غره خبردار غره ان نقول نو یمون تا تا الا تراک بعض الیتنا مگر رسیدلی تا تا بعض خدایان زمون بسوین په بس بدای باندې نور څه ته نو یو نو هدا او ته چې دا غړي وړي وې دا اولیاء وهاله لیونه کړي څه چل کړي اولیاء وهاله قال انی اشهد الله ما چې مسله کوي پیر بابا کوټه تله خپل مور سال ته زموږ الا هو مگر دغه الله اخذون نیون کې دی بنا سیتیا تندی دا غلرا او چي دی ان ربي على صراط مستقيم یقینا رب زما دې په لار برابر باندې فإن تولوا کدی واوړل فقد ابلغتكم یقینا ما ورسو تاسو ته ما ورسلتو بي اج زرا لګل شیم پای باندې لګم تاسو ته ويستخلف ربي قوما او بدل کې براولي رب زما قوم بل قوم غيركم على وسازونه ولا تزرونه شین زر نشي رسول الله ته زر برا ان ربي على كل شيء حبيب یقینا زمانه پار زبان نگابان ساتون کې حفاظت ولما جاء امرنا کله چراغ زم عذاب نجینا هود نو خلاص میکو هود علی السلام والذین آمنوا وعوا کسان چې ایمان راوړل د سره برحمت منا په خپل مهرباني باندې ونجینا من عذاب غلیظ او خلاص وکړ دی د عذاب سخت نه وتلک عاد دغه عادیانو جحدو بیات ربهم چې انکار کړو د آیاتونو در خپل نه واسه رسولو او نافرمانی کړی و د پیغمبرانو وعسو رسولو وعسو رسولو او نافرمانی کړو د خپل پیغمبرانو وتبعوا امر كل جبار عنيد وتبعوا او روان شو دیو امر كل جبارين هلاکت او تباہی د لعاد د عادیانو لپاره قوم د هود علی السلام